او نزولا پنځه پنځوستم سورت ده د سورت حجر نه رسته نازل ده د دې څخه رسته د دولس سورتونه د سورت کهف پورې انعام اعراف انفال توبه یونس هود یوسف رعد ابراهیم حجر نحل بنی اسرائیل د دول سور سورتونو کې د قران کریم دویمه حصہ ده او دې کې ما مسله د ربوبیت د الله ذکر کی چې د ټول عالم او د ټول مخلوق تربیت کوونکې الله دی او مخلوق په تربیت کې خپل خالق الله ته محتاج دي د سورته انعام مقصد چې انعام کې الله کوم مقصد ذکر کوي او کوم خبره الله دې صورت کې ذکر کوي یو عالم دې دکتور ابو هاشم عبدالبدیع په نوم باندې دکتور ابو هاشم عبدالبدیع هغه یو کتاب لیکلی نور البیان په مقاصد سور القرآن دې نوم باندې نور البیان په مقاصد سور القرآن په هغه کې وایي وایي د سورت انعام مقصد څه دی بیان العقیدة الصحیحه واساس الايمان والدين وې د صورت مقصد ته صحیح عقیده بیانول او د ایمان او د دین بنیاد هغه ذکر کړي ایمان په دې چې قران د الله د خوانه دی ایمان په دې چې محمد علی السلام د الله بنده او رسول دی او ایمان په دې چې قیامت حق دی حساب حق دی دا وی صحیح عقیده ده او اساس د دین او د ایمان دی نو هغه وی چې مقصد د سورته انعام څه دی التوحيد الخالص لله في الاعتقاد والسلوك التوحيد الخالص لله في الاعتقاد والسلوك خالص توحید د الله ذکر کوي هم په عقیده کې او هم په سلوک کې التوحید الخالص لله پل اعتقاد والسلوک والرد على جميع انواع الشرك والمشركين ام دقه وجه ده چې صورت کې توحید ده او پټول مشرکانو رد ده یو کم څولیخ کرتی صورت انعام کې لفظ د قل راغلی ځکه دا د اعلان خبرې دي او دا د دعوت او د کتاب او سنت خبرې دي مفسر قرطبي لیکلي دي په خپل تفسیر کې د سورته انعام بارکه وای مقصد یې څه دی وای اصل په محاجات المشرکین وغيرهم او هغه خلک چې هغه قیامت نه مني دوباره را پورته کېدل نه مني دا څو قول شو بل قول زما استاد محترم نور الله مرقده وانزل الله على قبره شعابيب الغفران الله دې ټول مبارک سو بخي شیخ القرآن والحديث المفسر العلامه السيد ابي زكريا عبد السلام رحمت الله عليه رحمتا وافرا اغلی کلی دی خپل تفسیر احسن الكلام کې چې مقصد د سورته انعام څه دی او مبلغ باندې یو شپږ امتحانات دي نو سورې انعام دا ذکر کړي نو اثبات د توحید په عقلی او نقلی دلایل او څلور طریقې د تعلیم او شپږ امتحانات په مبلغ باندې د سورې انعام ذکر کړي پنځم قول المختصر په تفسیر القرآن الكریم چې هغه د سعودي یو مجموعه د علماو دا غي انتخاب کړی دی هغه وای وای مقصد د سورته انعام څه دی تقریر عقیده التوحید بالبراهین العقلیه دا څو خبرې شوې دی صورت کې خپل چې تدبر سره وکی نو الله زمون ذهن ته یو خبر راچلې ده چې سوره انعام ټول وګوري د اول آیات نه د اخیره پورې نو انعام دا مسله ذکر کړي چې رد شرک اعتقادي او رد شرک فعلی او رد په ټولو اقسام د مشرکین او د شرک سره د ادله متنوعونه بس نام کې دا پټه خبره ده څنګه رد شرک اعتقادي او رد شرک فعلی شرک اعتقادی څلورو مسلو باندې مشتمل دی عالم بكل شيء هو الله متصرف د ټول عالم هو الله معبود د ټول عالم هو الله او څلورم قسم معبود د ټول عالم هو الله عالم بكل شيء هو الله متصرف د ټول عالم هو الله معبود د ټول عالم هو الله او دعا او چغه چې وینو دا به الله ته او د شرک فعلی هغه څلور قسمونه نظر د الله او نظر د عبادو تحلیلات د الله او تحلیلات تحریمات الله او تحریمات العباد نو صورت کې رد شرک اعتقادي او فعلی او صورت کې رد په ټولو اقسام د مشرکین او صورت کې سخت ډیر دلایل په توحید او جهالت شرک د مشرکانو سورت انعام کې آیات الامثال زما د سوچ مناسب درې آیات د د آیات الامثال دی د سورت انعام رنبنه آیات تاسو وګورئ آیات یو بیا 71 یو بیا تا ونرد على قابنا او من به په خپل پوند باندې به مرتد وګرځو هی که غیر الله تعالی مدد شو یو فائدہ نشی را کوله که وی نه وی ضرر نشی را کوله او که غیر الله تعالی مدد شو یو نو من به ونرد على عقابنا من به مرتد شو بس دا درې نقصانونه د غیر الله ته درامدت شه نه لاس کې پیدا شته دي او نه لاس کې zarar شته دي او دا سبب د مرتدوالي دي وصلی الله د دې لپاره یو مثال ذکر کړي هدايه مقدمه کې ویلي دي کنه ولی اعتبار بالامثال من صنعه الرجال وای کامل انسان داغه په کلام کې څه مثالی نو کامل ذات نو داغه په کلام کې مثالی مثال کې ممثل او ممثل به چاغه ته مشبه او مشبه به وي دا دواړه ویم په تاسو باندې د سر خوبونه لږ وتښتوي مثال دا دی یو سړی دی هغه د خپل مرګرو سره بهر وتلی دی زید دی عمر دی بکر دی نور دی سټیفر ګل خونه ګل انځر ګل بوتل ګل د ګلونو سټول روان دي څه کوي راځي زو صحرا ته یو چکر وو روان شو کله چې دا بهر ووتل دا یو په دیو کې پیرانی دی شریف کې پیرانی دی کې دا پیرانی بسنا څخه د باندې دغه راځه پیران کې راځه ځکه پیرانینم پیرانم هغه ځای کې راځي چې کوم ځای کې معالج د پیرانو نه شمالي جی به نه راځي نو دا پیره پیرانو دا سړی راونی او سم ګډ وړي کله یو خوا ورځي کله بل خوا ورځي کله یو خوا کله بل خوا کله بل خوا دا مرګري توي یلکه دا سړی پرې دی تاسو دی وړون نه څه غواړي او دلته دته وای چې راځه مون پسې و دې تلې نشي ځکه د ده په زړه باندې د ده په غوږونو باندې او د ده په سترګو باندې د پیران قابض شوي امام سیوطي الله دې په قبر ول رحم ولېږي کتاب یې لیکلی دی احکام المرجان په احکام الانس والجان د سیوطي کتاب دی او په دې کې د مسلې ذکر کړی دی چې پیره څنګه راځي په انسان او څنګه ایستل کیږي او څنګه یو څنګه نه وحید عبد السلام بالی چې دا یو معاصر عالم دی او دا یو کتاب لیکلی او د مسجد نبوي هغه واعظ شیخ ابوبکر جزایري چې تیر شوي کال کې وفات شو او ډېر ښه عالم و ډېر ښه د وعظ بیانونه به کول زه خپل د هغه درسونو کې ډېر کې ناستلې یم مسجد نبوي کې د حلقه به وه ډېر بوډا شوی د تیر کال کې وفات شو او په دې کتابونو باندې هغه له تخریصم کړی چې یو کتاب یې لیکلی دی وقایه الانسان من الانس والجان دې نوم باندې او دویم کتاب دی الصارم البتار تیرا تور فی التصدی لسحرة الاشرار د مزینون د انقلابی نومي تیرا تور ساحرانو ته اشاره دې ته ده اې د پیرانو دم کوونکې د پیرانو په تیره توره یې دی چې وی نه یې دا دې نه کړی دی شیخ الاسلام یو کتاب لیکلی ابن تیمیه رحمه الله هغه وخت کې د شیخ الاسلام نه چا پتو غوښتي و چې یو سړی د نبی ګوستاخی وکي نو د دغه څه حکمي نو شیخ الاسلام کتاب لیکلو الصارم المسلول على شاتم الرسول هغه تور چې هغه د چانټۍ نه راستلې شوی او د پیغمبر د ګوستاخ رسد څټ دی بس دا یې علاج او شیخ الاسلام و روایتونه دې کې راوړي دي چې د نبی د حقوقو نه ده چې چای ګوستاخی وکړه د وجل کیږي یو روایت دی راوړی دی شیخ الاسلام چې عاصمه بنت مروان د یو بد عمل خزوا بد عمل ځکه و چې د پیغمبر ګوستا خوا دا خب دیبه پر رسول الله چې شیرونه ویلي صحابي دی عمر رضی الله تعالی عنہ عمر ابن عدی د خدای شو چې اسما په محمد رسول الله سي شیرونه ویلي نو قسم یې وکړ او وی ویلې زما د خانقابه پر رب قسمي زبه د خپل خزي بسترې له هغه پورې نه ورزم چې ما د اسما سر په تور کې اوچت کړي نه لکه دې زمون پیغمبر ته څه کړی دي مستقیم درکړي دا خبره څنګه بیانوم دا مثلا نن سبا ډیر راځي وای پلانې ګستاخ رسول دی وای د څه حکم دی صحابي روان شو او راغه مسافر دې سفر کې تللی دی او د هغه ځای تجارت پرې په بل ملک تلاړ پسې او د شپې په دیوال ورودلګلې او چې په دیوال ورودلګلې نو اسماء په کټ کې پرته و اسماء بنت مروان او ماشاءالله د نارینه بچي او ښا رسا د غړی کې کې گزار وکړو دا تورې ته تیرو بیر وستا او دا تورې را واغسته دا نیزه او په دې سر کې ولدا سه وخته کړو دا سه تاوله او چې دا الله د رسول په ذکر مخلو ردی بدی وی خپل بد ستاوی او کله چې نبی علیہ السلام خبر شو د دینه چې عمر دس د ایمان کار وکړ نو نبی سلام ویل کڅو هغه سړی یی چې د الله او د رسول مدد یې کړي نو فل ينظر الى هذا د عمر ته وګوري ښا دا رنګي دغه واقعې راوړل چې مدینه کې یو خزه مړه پرته و جنۍ و ابو هريره د حدیث ته یو پیغله جنۍ چا وجلې و اولاد کې ورسولې رسول الله صلی الله علیه وسلم له خبر راته چې مدینه کې مړ شوې ده نو نبی علیہ السلام وای مړ چا کړه چا ځان خو دلې ولې دې څوک مرته ځان پیش کړي بس دا سي ټول راجم کړو وای ما که څوک حق پیغمبر مني چې زه پیغمبر یم نو هغه دی وای شابه دا مړی چا کړی نو صحابه به د نبی قدر وکاو یوړون صحابي اخر کې پاسه یا رسول الله قتلتها بلمس بیګا ما وجه الله دا ړون راواله ړون دی راوس ماشاءالله غړان دی به غلطه نه او دا دا څکه ولی منها ابنین مثل اللؤلؤتین یو دو سامن الله د دین راکړي دي چې رسم ملغلې دي نو نبی سلام ته وایي چې د څه جنې وانه دا جنې څوک وایي دا خو د مرګ جنې نه ده و یا رسول الله شکی او بیماری و بیماری داوا ولکنها تصبک محمدن ماښام به محمد رسول الله ته کنځلې کوي ابل شپه راغلم استاد خوانه کنځلې وکړه ما ته ویلې مهرباني وکړه دا سړی زموږ پیغمبر دی دا نو وای راته ویل چې سید بیګا چې راغلم به کنځلې وکړه چې د وزګار دې ته حساب کړې وې دا واه واه دا د خزو فطرت کی خاون به چیرته یو دینی مجلس کې کینی دا وای دا اوس کارخیل دي د خزو ذهن کې دی چې تکړه سړی هغه دی چې د خزو سړی لري خبرې کوي او دې تاسو پړتن وایي ښا لکه چا څه چې ډېر کینی دا وو خوې د کې راځي بای سړی دا وو خوې نه د خزوی اگر که شکل شکل د سړی د سړی له سړیتوب په کار دی او ښځه چې د سړو پیغلې شروع کړي نو هم په دې نه کامیابېږي یا رسول الله کنځلې وکړې ظالمه ښځه وای ما چې زه ګورو به سار نه لاړم د مدینې بازار کې په اخست المغوله ما مغول واغست مغول دا واوره چې په ماتې دغه چړې ته وایي دا مې راوست نو زه چې کله راغلم نو دا مې راوست او خواته مې کېنول خې پسته خبرې مې وسو کړې لکه پهلوان خزه و سم دیو دې دې جواب څو کوي خو ما وی چې دې سبب په چل باندې ژوند کړو مېغمر مې د بالغ نام لیکي خدا ورکوټه جبل کې وای دې سم خبرې کولې استم خواته وځه بچی می ته خوا کړ ودا شو وای به د سی ورنږدې شوم چې دا به د شوی او کنه وای دا شپ ډیر توجه خرابې نو وای ما ته ویلې چې یا د دې له وسدسي طریقه وکړو چې دا پوره ود شوی نو شپه چې نیمه شو دا خو وسړېدله نو زه پاڅېدم او هغه اوسپنه مې راواغسته سترګې مې نه وې لاسونه او سم زمري بچې وم او رسا مې د زړه باندې ولکې خود او د ملا د اډوکې ته مې لور کوک کړه سخ او هغه ټوبونه واله ما به په زور کو تر دې پورې چې ما ول د ملا د تیر هغه کړه سا واورې د چې د ما شو لږې ماتې ووالې، وسوړېدله، مړه شوه. بیا مې پرېښوده، خپې نه مې ونیوله، بار مې وغورځوله، یا رسول الله! ستا په محبت کې مې وژلې ده. د الله نبي ویلې د دې وینه حذر دی. دا رنګې ابو جهل چې معاذ معوذ هغه دوه وړو وژلې وو. د سکان روایت شیخ الاسلام دې کې راوړی دی د ګوستاخ رسول بارکه نو شیخ الاسلام دا کتاب لیکلی دی السالم المسلول على شاتم الرسول وحید عبد السلام بالی کتاب لیکلی دی السالم البتار دا د بتر نه دی کټون کی ته وی فی التصدی لسهرت الاشرار او فاخر کی دا غنی طریقې راوړي دي من راځو خپل مثال لا مقصد دا دی مثال دا دی سړی د مرګرو سبهر وتلی دی پیران او شیطانان په د باندې راغلي لارې ته ګډه وډه کړه ملګری سمیلا ترابلی شیطانان ګډه وډه لارې ترابلی دا ملګری دې سړی ته وای صحیح لار تراشه د الله بنده لیکن دې به په غلط روان دی مثال باندې پوه شوې کنه سړې دې بهر وتلې دې پیران پیران شیطانان پیران یو پر بل کو بل په ورځي مرګري وسري او ته وای راځه پرې دا راځه پرې دا هغه د خبره نه مانی ولې نه مانی ځکه منلې نشي کنه هغه باندې شیطانان څه دي قابض دي دغه شان کم خلق چې غیر الله ولی ګڼي او شفیع ګڼي او حاجت روائی ګڼي نو دا د دنیا میدان تراوته دی لکه څنګه چې هغه خلق وتیو نو دیم د دنیا میدان تراوته دی لکه څنګه چې هغه سړی په هغه باندې شیطانان قبضه شوي نو ګمراه پیران او مولین د د په دماغ باندې قبضه کړې ده لکه څنګه چې د هغه ملګریو او ته ویلیم چې هدایت تراشه نو دلته موحدین کسان دي وتوی چې لکه راځه توحید منا توحید منا توحید منا لکه څنګه چې هغه سړی سمې لار ته نه راته ځکه شیطانان د په دماغ او بدن څه شوي قابل شوي نو دا سړی توحید ته نه راځي ولی د د په سره وګونو سترګو باندې غلط پیران او غلط مولین قابل شوي دي فاضلون السبیل لکه قیامت کې به وایي نو د سمې لار نه اړولې دي مثال تطبیق باندې پوه شئ کوم انسان چې غیر الله خپل ناصر او معاون ګڼي او دا وایي چې دا ولی دی او زما شفیع دی او زه ته حاجتونو کې را مدد شوم موحدین توحید ته راغلي او ګمراهان پیران او مولانو د دې په دماغو قبضه کړې ده نو چې دا موحد او توحید توحید تراشه نو انت دې نه راځي چې دماغ باندې هغه قبضه کړې ده لکه څنګه چې دا مرګره دغه پیرانی ته وای چې راځه په دې سمره پورته ځو خدا ورته دماغ باندې شیطانانو او پیرانو قبضه کړې ده کله چې په شان د اغسړي استهوت الشیاطین نو دا مشرک وای چې دا څه چا تر مدد شوه ما صحیح هدایت خدا دی نو الله جواب کوي قل ان هدى الله هو الهدى یقینا د الله دین هو الهدى دا سړی حق ته رسي و امرنا لنسلم لرب العالمین او من ته حکم شوه دی چې گردن کیدو اګه الله له چې رب د ټول مخلوق دی مثال باندې پوه شوي کنه ها دویم مثال وګورئ یو سل او دویش کې 122 یو سل او دویشتم نمبر آیات کې دویم مثال الله ذکر کړي او من کان میتن فاحییناه د آیات د بعضی لغات وضاحت کوما به تطبیق د مثال او د ممثل سره ان شاء الله کوو مقصد د آیات څه دی دوه خبرې دي التقابل بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان سمي ویلی وای التقابل بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان د مهربان ذات او د شیطان د دوستانو منځ کې تقابل په دې طریقې باندې چې د شیطان مرګري دا کلم واد د مړو په شان دي کم خلق چې د الله دوستان دي دا د رڼا والا دي و اولیاء الشیطان اصحاب ظلماتنا او د شیطان دوستان دا د څه والا دي تیارو والا دي دا څو خبرې شو دو دریم پر قیدا دی اولیاء الرحمن اولیاء اولیاء الرحمن اصحاب الايمان د الله دوستان د مؤمنان دي و اولیاء الشیطان اصحاب الكفر والطغيان او د شیطان مرګري د کافرانو سرکشه دي كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون سلورم فرقو أولياء الرحمن اصحاب العمل الصالح وأولياء الشيطان اصحاب العمل الطالح او دیم عنوان د آیات الترغیب الى القرآن الكریم آیات کې ترغیب دې څه شي ته قرآن ته اے انسانانو په قرآن باندې حیات راځي په قرآن باندې نور راځي په قرآن باندې سړی د ظلمت نه وځي او په قرآن کریم باندې د انسان عمل خکېږي نو راشي قرآن راوځي به ذکر صفاته الحسنه هغه دا دی چې القرآن سبب الحیات القرآن سبب النور القرآن سبب المشي في الناس القرآن سبب العمل الصالح دې دوه طریقو باندې د تعینوان د آیات ویل کېږي دویمه خبره دی آیات کې ورونو بیان دی د یو مثال د لغت لا ول راشي او من کان میتا ایا هغه څوک چې مړی د دې موت نه یا موت حقيقي مراد ده یا چې څه مراد ده وځي کېږي مو موت حقيقي موت حقيقي څه ته وایي مفارقه الروح الجسد چې دا روح د جسد نه څه شي جدا شي الله نبی ته وایي انک میت و انه میتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل او بخاری کی اجماع د صحابه په دې ده چې د الله نبی باندې موت راغلی زمنګ د زمانه سادهګان راوته وای نبی په جسد عنصری باندې د قبر کې څه دی د ژوند دی چې ژوند دی له وروړی ولا وروړی کنه چې ولا وروړی دارنګي ژوندې پیغمبر چې څوک خلق یې هم مسلمان او کافر چې ژوندې پیغمبر خلق یې دی به وایي دا ژوندې دی دا ژوندې وای په قران کې چې ویل دي چې احیاء نو دا په شهیدانو باندې ویل دي نو شهید چې ژوندې دی نو امام کاسانی بدای الصنایع اول جز او د اخیرنۍ صفحه کې لیکلي دي د کتاب چې ختمي کې دي نه یو درې کرښې مخ کې وای و اما الشهید فمیت باجله شهید په خپل دین باندې مړ دی تنکه امراته بعد انقضاء العده چې د خزې عیدت پوره شي او سړی مختل خاون کوي بچا ته دې په نکاح کې چې څوک ژوند دی د ژوندۍ خزې څوک چا ته په نکاح کوي په حرام د ول محسنات من النساء وتقسم ماله مال به تقسیمیږي نو د ژوندۍ مال څوک تقسیمي بچی ایمانان یو خزه پند ده خزه به غم کوي نو هغه منسوسی حیات چې داخل به راګي نو باندې وایي یره وایي حدیث دی چې الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون پیغمبران قبرونو کې ژوند دي او دای منځونه کوي نظر مې دا وایي د ته یو تند راغلی وای ستاسو البانی سیب لیکلی ما نظم نه دی هغه د البان البانی دی خو زمونږ او سره دې مینه ده چې دا د نبی د حدیثو خدمت یې کړې نو ستاسو دې ورونه دی نو مونږ یې امر اړه وایي واسه دای بزر وایي ستاسو شیخ الاسلام استاد شیخ الاسلام نو زموږ شیخ الاسلام نو تاسو شیخ الکبر او جهلان ته څه شي لیکي وای البانی لیکلی دی رحمه الله چې ګوره دا حدیث صحیح دی چې الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون دویم دغه روایت چې دی میزان الاعتدال کې د دې روایت باره کې لیکي چې دې کې راوی دی زید ابن مستسلم او دا ضعیف دی سند بس روایت ضعیف شو او که صحیح شي نو د دې نه خدا مانند چې انبیا او قبرونو کې څه کوي مونږ کوي انسان چې مړ شي نو دا د مونږ دروازه بند شي ان قطعا عمل ولې مونږ عمل نو کله به وای نبی علیہ السلام موسی علیہ السلام قبر کې لیدل او مونږ یې کو نو مونږ یو دا څنګه موسی دی دا څو موسی ګاندي چې قبر کې لیدل او دای په بیت المقدس کې لیدل او بلې په شپږم اسمان کې لیدل دا قبر کې او اسمان کې او کله دا کوم دا هم بیت المقدس کې زدا جواب ته کوم غته هو دی وجه نه مولا علی القاری الحنفی هغه دا وای وای د دې معنی دا نه ده چې موسی خبر کې ویل دا بلې ویل بل مسل له الانبیاء تعالی انسان دی او دا مسله د دې څخه نه ده ان شاء الله دا د روزه کې مونږ ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله كذا انتبهوا چې دلته د حیات نه حیات برزخی مراد دی او د حیات نه حیات د دغه نه مراد ده نو کله به وایي قیاس کوي انبیا د شهیدانو نه څه دي اوچت دي نو چې شهید ژوند دی نو نبی خو په طریقې د اولاد ژوند دی نو کله به وایي انبیا څنګه ژوند دي چې د نبی له سلام د خځې څخه نو سنې کوونه دي ابن قیم قصیده کې وایي لو کان حیا فی الضریح حیاته قبل الممات بغیر ما فرقان او کد باسي کړی دی ابي اخر کې وایي وای دا ژوند شهید دغه منسوسی دی فحیاتهم منسوسه هغه منسوسی دی تاسو دلیل راوړئ دویم دغه منسوسی ژوند والا دغه خزه په نکاح کې او به د قائم وایي وای کتا څه وی وای چې د نبی د خزو سره نکاح نه کیږي ژوند دي نو دا علت هم غلط ده ځکه سورته حساب کې الله وای چې غستا سي مين دي دي نو کتا کله د خپل ابي سره نکاح وکړه به والله به سره نکاح وکړي مور سره څوک نکاح نه کوي او د چیرې بچي چې مور او غیر مور نه پیژني د نبی خزی د زمونږ مین دي دي مور ستوک دي کوونه نه کوي همدای بسر دا وایي یره انبیا ژوند دي دي کم ځای کې ژوند دي ابن قیم وایي وای چې انبیا ژوند دي نو ولې او تاغه د فاجر الفتان د پیتنې دغه نه کو دا شکایت نه کو او چې انبیاء ژوندیو نو څنګه ژوندې دي ام کان حیا عاجزا عن نطقه وعن الجواب لسائل الاحفانی ژوندې دي نو چې به کار نه کوي او اخر کې ته ابن قیم وایي وای فانظر الى قلب الدليل عليهم حرفا بحرف وای دلیل می پټکی پټکی کې راوګرځو کدی نرانی وای دې جواب دی او زمون خبره دا ده چې الله پیغمبرانو ته اموات ویلي دي موت څه ته وایي مفارقه الروح الجسد چې روح او جسد د یو بل نه څه شي جدا شي نو دوی چې وایي چې دا به یو څه شي دي بس دې دلیل دی وخی من به څه ومنو نو دلته یاد موت نه موت حقيقي مراد ده چې موت حقيقي څه ده وی وی مفارقه الروح الجسد او دیم موت نه مراد جاهل دی او من کان میتن څوک چې جاهلی او جهالت ته مرګ ویل کیږي قرطبي او شعر ذکر کړی دی وفي الجهل قبل الموت موت لاهله فاجسامهم قبل القبور قبور وای په جهالت کې د مرګ نه مخکې دا مرګ دی او په اجسامهم قبل القبور قبور وای د جاهل سړی دا بدن د خپل د روح یو قبر دی اگر کدا قبر نه نه ورکړې شوی او به وای وان امر ان لم يحيى بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور او چې انسان پر علم راځوندې نشي نو د دوی د قیامت پورې به راپورته کېدل نشته نو یاد میتن نه مراد موت حقیقی دی او یاد څه شی مراد دی جهل مراد دی فاحییناه د دې حیات نه حیات د روح مراد دی او معنا دا ده چې دا من ژوندې کړی د د روح په ځبانه د الله په دین او د الله په توحید باندې وجعلنا له نورا من دل یو رڼا ورکړي څه شی مولا ورکړي رڼا دا رڼا څه ده حسن بصری وای وای دا د قران رڼا ده او دویم قول چې دا نور د ایمان دی یمشي به چې دا غي سروانی په الناس په خلقو کې قران وسده او روان دي خلقو کې دعوت کوي کمن مثله ایا د حال کني پشان د هغه چا دی په ظلمات چې تیارو کې پروتي ليس بخارج منها چې راغنه وتون کې نه وس د دې آیاتونو مثال ویما به ممثل ویما او تطبیق کوم ان شاء الله به معنا کوم بیا یاد نه مخکې ځو هغه دا دی یو دوه کسان دي څو کسان دي دوه کسان دي دا یو کس دواړه مړ دي په دوه طریقې مثال ویما دوه کسان دي او دواړه څه دي وجکه نه ما مړ دي الله دا دواړه څکړ روح پکې واچو دا یو چې دی دای په تورتن کې پرې خود په تیاره کې پروت دی او دې بل رڼا ورکړه چې زدا د رڼا بس صحیح او د مخلوق کې ګرځي دا دواړه برابر دي خدای په سوي برابر دي نبی برابر یا داسې مثال ویوي دوه کسان دي دواړه مړ دي دا یو الله په تورتم کې وروغورځو چې مړ دی او د تیارې کې به پروت دی او دې بل الله یې ورنا ورکړه او ته ویل چې ست ژوند دی ورکو او به ولڅ ورکړه رڼا ورکړه یو یو له جون ورکړه او دویم یو له څه ورکړه رڼا ورکړه او دا وی ویل چې زه د مخلوق کې ګرځم او د یو خواله ورسه او د بل خواله رڼا بند سره یو حیات بند سره دا یو میت دی حیات نشته دویم دغه یو څه ظلمت دی نور وسنشته دی او د دې بل څه حیات هم دی او د دې بل څه څم دی رڼا هم ده د دواړو برابر دي ها له خو سمې برابر دي نه دا مثال د چا سره کی دا مثال د چا سره کی دي علماء درې قولوي څو قولوي پکې درې قولوي یو دا دی چې دا مثال د مؤمن او د کافر سره دی مثال د څه سره دی د مؤمن او د کافر سره او د میتن نه به مراد هغه نطفه دو نطفه دي چې د یو نه مؤمن پیدا شو د دویم نه څه پیدا شو دغه وینو کافر پیدا شو دی مومن له الله حیات د روح ورکو حیات د روح سمانا مسلمان یې کو او رڼای ولا ورکړ چې قران دی او ته ویل چې سدي خلکو کې دعوت کوا نو د مومن حیات د روح هم شته او رڼا د قران هم شته او دعوت یې دی نو زده دعوت په مخ کیږي دویم کافر دی د کافر حیات نشته د روح ځکه د روح حیات په ایمان راځي دا د ایمان نشته دی رڼا او سنشته چې قران دی تیرو د کوپر کې پروت دی نو بس په دغه تیارو کې پروت دی او په تیارو کې قبر ته لاړ او په تیارو کې حشر ته لاړ او په تیارو کې جهنم ته ورغورځید زدا انسان پتا باندې دا مؤمن او کافر برابر دي نه مؤمن روح د حیات والا دی او قانون قران چې هغه نور دی دا ډول سشته دی او د دې بل حیات د روح هم نشته دی او بل هم څه شي نشته ها له مزوي قران مسنشه دا ډول برابر دي نه دویم دا دی دویم قول چې دلته مراد د دې میتن نه هغه من کافر ابو جهل مراد دی ان د اومن کان میتن مراد نطفه ده او فاحییناه او وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او کمن مسلوه په ظلمات د دین مراد هغه کفار د مکی دي چې دا غي مشر ابو جهل لعنتی وو ایورونه یو د عبد المطلب نطفه وا چې دا غي نه عبد الله پیدا شو او د عبد الله نه څوک پیدا شو جناب امام الانبیاء امام المتقین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او کله چې دا پیدا شو فاحییناه الله وای منګه ول حیات ورکو ندیم کو وجعلنا له نورا رڼا مول ورکړه چې قران دې یمشي به په الناس چې دا نبی خلقو کې دعوتونه کوي یو دا نبی دی دویم ابو جهل دی چې په ظلمات په تیارو کې پروت دی لیس به خارج منها ته وته نشي دنیا کې کوپر کې مړ شو اخرت کې به جهنم له ورزي زي تاسو وی وی جناب محمد رسول الله او ابو جهل یو شان دي نه نبی صلی الله علیه وسلم صاحب الحیات دی او نبی صلی الله علیه وسلم صاحب النور دی دا ټول چری یو شان دي مثال باندې پوه شئ کنه اول توجیه سم مثال د څه څه لګي د کافر ولې غلی وي مرګ اوس مخه له خوب د ځخه د کې ویلم کنه الله باندې اولی توجیه سا تقابل د چا چا دی د مومن او د کافر دویم سا د محمد رسول الله او د ابو جهل دریم سا دریم توجیه ابن زید کوي د فاحیینا هو وجعلنا له نورا د عمر بن الخطاب دی او دا کمم مسلو په ظلمات ليس بخارج منها د عمرو بن هشام دی چې هغه ابو جهل دی نبی صلی الله علیه وسلم دعا وکړه اللهم اهدي احد العمرين یا الله یا دی عمر ته ابن خطاب ته او یا دی عمرو بن هشام چې د ابو جهل دی الله دې کې یو مسلمان کې اللهم ايد الاسلام باحد العمرين الله دې عمرینو کې په یو باندې څوک کې تایید اسلام وکړي دا د الله د نبی دعا و رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه چې دی دا عمر رضی الله عنه دا وی تور میرا رسته و ززما د محمد وجنم صلی الله علیه وسلم څوک وجنم محمد رسول الله لا کې یو سړی ولراله وته وی لکه څکه یره وې زم دا سړې پیدا شوه دې د عرب ته تنگ دي سره وام ختمو مې هغه ته وی ته کله دون نه وی هغه وی ولې نو زمان ورتوب کې شرط دی هغه چې دون نه وی ورشه ستا خور د فاطمه نومې دی هغه نن درې مورز د دې سړی په دین شو ورشه د خور جواب دی ولې ویوا د پردي سړی ورشه هله خبره ده سبا د نسی کور کې د خزي جواب نشي ویلې د قورې نشي او جمعه کې باندې شي وړاندې به خلکو ته کوي نه مسله دا چې اول د کور جواب پکار دی عمر ورشه کته رښتیا سي غیرتی خزي بچي اول د فاطمه جواب ویو به د محمد جواب ویو فاطمه د عمر خور عمر وې سم غوسه شو توره مې راوړل سو چې انټي نه مې راويسته رامنډې رامنډې وروټه کې خلک وړو ویل عمر راغی پاتې می استاد چې وو هغه لاړی وو کټلا دی کوزکه وږي کې پړ شو خاوند دې پړ شو دا راوه ته فاطمه پسې او ته وی عمر سره وتلاسي د تورې ته واسه کې نه دي ځکه ځان دې شرمولې ده دا کې ورکړې ردی باندې وکړې عمر رضی الله عنه وی ما ته غصه شو بزما الله سور په تو تورې عمران ما ته کې نه نيسي او کتا چې عمر قسم په الله څو ویلې نو زما په هغه الله قسم دی چې کعبه له خلک تواب کړي چې عمر دا خپل تور دې سر کې نه باسه شاګین نه راځه عمر رضی الله عنه وی وستایلا وای ما د تا چې څه وی وای وای ورو استاد هم د کټي اخنا راوته خاون دی راوته عمر ویل مال د استاد سره کتاب چا لګا راکړ سره مریم پکې دی کو یا طه هغه ته وای نه عمر ته مرداري کافر مرداري ته د سبزدار عمر ورغه غسل یې وکړ چې راغی هغه ته وویل عمر وایي په ما وایي چې اثر ورته وشو چې دا څه قصه ده دلته د بعضې علما هغه دا لیکي چې دا څه وجه وه چې د عمر مخې ته عرب نه شو ودرېدلی او د فاطمې غوندې جینۍ د لاس عمر داسې ګډوډ شو عجیب نکته یو عالم لیکلی ده هغه وایي وای په کم ګیړه کې چې د عمر تربیت شوی او دا د غیرت ګیړه و نو په تقه ګیړه کې د فاطمی تربیت هم شوی نو چې عمر نوی د خطاب بچی دی نو فاطمه هم د خطاب لور ده عمر وای وای سره روان شوم سوچ کې شوم رانم زده دې الیه او سودو شوم پرې وته را منډه را منډه عمر وای را د ماجه بس ایمان راوړو د دینه دوه ورځې مخکې حمزه مسلمان شو یا درې د نبی سلام رساړي ورورمو کاکایمو عمر چراغه بس صحابه به پر کېدو شوې دا ظالم سړی را دې مونږ به وای حمزه اتر راوغستا وکینه بچو قسم په الله یا به عمر د سړی د دوی پښانه کې دي ځکه او یا به دا تور نن یا اسما بدن کټکی او یا به عمر کټکی زدا دي طالبان څه وایي او حمزم د سي سناشنا بنتي ایمان دا وړه ناس مجلس کې هغه وین زول راغله وتوي حمزه اسړول د عربو تی هغه ویلو وای به غیرت په دغه الفاظو او ته ویلې به سما قلتي خوش خبره دی وکړه هغه وی به ته کوم چې تا کې غیرت څه کوي انت ابن عبد المطلب تر عبد المطلب بچي ته خپل پلان نوم په قبر کې وشرمو به غیرت سره ماشاءالله سره ورخه ځوخه دی خود کې باندې سره وی هغه ته وایي څه چل شوی دی وایي ته دې ځای کې نیغ نیغ کېږي استا وراره را پرځولې دی د عبدالمطلب نوسې او ابو جهل عرضه کې مسجد حرام کې راتلې دی او لذي پیچلې دی هغه جاړي خپل وراره جواب نشوي دی ای به خوند به غیرت سره حمزه رضی الله عنه وی وای زما د بدن کې یو حرکت پیدا شوی خبر اوس چې محمد ستا وراده دی نو ابو جهل د چا پیل دی چې دای وی راغه ابو جهل لا او وینیو او راوی ورسو او ډونګي پیواله او د برنه ته سکان ونیول نو ابو جهل وتوي د نسبی غیرت وجنه چې ورانه مله مالې دا کار دې را سره وکړ کله دا د په دین شوي هغه ته وی وسه پورې نسبی او وس دا د په دین باندې شو بس الله د حمزه د ایمان د په سبب وګس دا نبی علیہ السلام تر دې ګران او انتهایی رضای ورور مو هم دا وجه کله چې وحود کې حمزه شهید شو صحابه او نبی سلام ته نه ویل چې کاکا دې شهید شوی نبی علیہ السلام وی حمزه څه شو او حمزه وحشی شتلو او دومره وینه د حمزه نه تلو چې د وحود د غټې په وینو سره کړې وخه او نبی علیہ السلام چې حمزه ولید سترګو نه وختي لاړې او وی ویل کزما دا ترور نه خپکیږي صفیه نو ما ته خولې نه پرې چې حیوانات پړلې وي چې قیامت کې د دې ګېړو نه راوړي او مسلمانان به سبا مړی نه دغه کوي وحشی رضی الله عنه کله چې ایمان راوړو نبی سلام متویل ایمان دې قبول نه خو مهرباني وکړه زما په مخه مه راځه ځکه زه چې تا وینم زما سترګو ته حمزه ما ته مخامخ کېږي او حمزه زما هغه کاکا دی چې دا دې په مرګ زما زړه دردېدلی دی دا عمر رضی الله تعالی عنہ راغی مسلمان شو او صحابه وي من د هغه پورې ذلیلو چې څور پورې عمر ایمان نه راوړې کله چې عمر ایمان راوړ د مون سپیم شو دار الخم کې ناسو وای منګه اذان کوو عمر رضی الله عنه ویلې دا اذان د څه شی دی موږ د اذان دی وای چې دلته ولې کوي وای مال چې څه وکړو وای چې راځئ مار شي عمر مخکې دی صحابه ورپسې دي نبی سلام ورپسې دی ټول کافر ګوري راغ مسجد حرام کې عمر رضی الله عنه بلال ته وای بلال اذان شروع کوسا صحابه وای من ذلیلو هغه وخت پورې چې کله عمر ایمان راوړ اللهم ايد الاسلام باحد العمرين الله دې دې وخت کې د عمر باندې خلق الله دې دا وزړونو ته اسلام توسکی ان شاء الله به بنل مسلمانانو د دې دلی او نه به دا تکلیفونه په من کې چې څوک لږ د سیمالدار کیږي نو هغه يهودیت او نصرانیت طرف ته اعلان کوي الله دې رحم وکي الله دې آیات کې تقابل ذکر کړي دا عمر کان میتن مړو جاهل کافر فاحییناه الله له ایمان نصیب کو وجعلنا له نورا رڼا د ایمان لور کړ يمشي به في الناس چې خلقو کې رواني کمن مثله ایا د ده حال کنې په شان د حال د هغه ابو جهل دی په ظلمات چې په تیارو کې وي ليس بخارج منها چې راغې نه وتون کې بنئ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون مثال باندې پوه شو نو څوک قول شو مثال کې دی او وای یاد کافر او د مؤمن نعمت الله د الله یو خاص نعمت دی چې هغه د نعمت د شرح الصدر وایي او دې آیات کې الله دوه قسمه خلق ذکر کړي یو هغه خلق دي چې دا غي سینې دین ته کولاو دي دویمه د خلک دي چې هغه ضيق الصدر دي چې د سینې څخه تنګ دي او دا ضيقا معنی دا تنګیدون کی او حرجا معنی دا یو معنی خو د حرج پر را کوي وای دا زیق تنګ ته وای چې یو شی تراتنګ شي او چې ډیر راتنګ شي چې د بدن ته ضرر رسي وای هغه ته به څنوم وای حرج وته وای هغه وای وای اس یو ضیق د ته څنوم وای حرج جوړي او دیم قول قرطبی لیکلی دی چې حرجا معنی څه غوسه کوونکی یصعد چې په زور باندې خېږي په سما بر طرف ته ګورې ورونو دې مقام کې الله رب العالمین دو قسم سینې ذکر کړې دي یو هغه سینه ده چې هغه دین ته کلاو ده او دویمه هغه سینه ده چې هغه د دین نه څه ده بنده ده او به غوسه کېدون کې ده او دا دین په دومره بد لګي لکه دا چې پورته پورته ټوپونه وای او خطې نشي نو دا یو سینه دین ته کلاو ده خارو خانه ده او بل تنګیدون کې ده د دواړه برابر دي نه دي برابر امام ابن جریر لیکلی دی رئیس المفسرین محمد ابن جرير الطبري چې دا ډېر مشهور عالم دی او دا د دې امت په غټو مولانو کې چې هغه ته به محمدون ویلي هغه کې دا یو عالم دی او د دې ابن جرير بارکه دا راځي چې دا رئیس المفسرین محمد ابن جرير تبري دې غیر جزء کې جامع البيان لیکل او تفسیر بالمأثور چې په حدیث او تفسیر کېږي نو په دې کې رومبنه سره چې دې هغه ابن جرير دې ماشاء الله دې ډېر زیات به ابن کثیر د د خلاصه ده او د د تفسیر یو خلاصې را نقل کړي ده عجیب واقعا د ابن جرير ابن نصر مروزی قیام الليل د مقدمه کې لیکلی دا وای من مصر تلاړو طالبای دا یو محمد ابن نصر المروزی دی څوک محمد ابن نصر المروزی مشهور عالم دی ابن نصر چې یادېږي او قیام الليل دی ابن نصر دیم محمد ابن حارون دی دریم محمد ابن جریر دی څلورم محمد ابن خزیمه دی دا څو شو څلور تاسو یو محمد ابن جریر تبری یو محمد ابن حارون دا دوه یو باندې یې دی راځو محمد ابن جریر یو بل څه ویو محمد بن حارون دوا محمد بن نصر المروزی درې او یو بل دی محمد بن اسحاق او بل دی محمد بن خزیمه او ماشاءالله دا ټول زمونږ د دین به مشران ګرځېدلي د سي مدرسه کې چې ټول د سي طالبان چې دا به افغان کوي دوی وایي من مصر ته راغلي او د ټول محمد نومو نو موږ ته محمدون به راته ویلي محمد بن جرير محمد بن نصر المروزي محمد بن خزيمه محمد بن اسحاق او محمد بن هارون وای کله چې مصر کې رالو تعلیمین کوله هغه وخت کې د مصر والی او گورنر احمد طولون په نوم باندې وای منګه طالبانو من سره وړي پیسې ختم شي په خاله طالبانو خپل خرچه کوله امام مالک وای وای زما سبب کې خرچه ختم شو د کور د براندې بش می خرچ کړ امام زهبي وای ما کمیس خرچ کړ هما په سبب پوره کړل په خاطر یو تکلیف وو وسو طالب چې د یو نه دوه روپۍ پیدا کوي نو د موبایل کارت ته جوړي ښه ته به دا د دې نیکه کړی دا لکه چې خپل سبب په یو د چر د مال کې سلسله د طالب سره د موبایل سلسله وای موږ سره وړای خاتمه شو وای په سلام په دې وکړه چې سبب وظیفه شروع کوو بس من د استراحت حالت ده او د کوڅو کې به د سفرار وړاندې کیناسو راځي څوک به وظیفه لذي فیصله وکړه چې ابن جریر ته ورځي ځکه ته مونږ کې مشري نو مشر سره لذي و ابن جریر راته ویلې چې زه تاسو کې مشر یم نو څه کوي سوال ته شرم ته مشر خلک پیش کوي مشر ټول شرموي وای به په ابن خزیمه باندې فیصله وکړه چې ابن خزیمه ته په ټولو کې کشرې نو دا کار به تکي ویا ته ویل چې زه کشر شوم نو په کشر به شفقت کوي نو څه کوي ما سوال ته وباسي حیا نه لري کشرانو باندې خلک د څه کوي فیصلم دا وکړه چې قران خڅړې کې چې خڅړې چې دوا چو نو د ابن نصر مروزی نوم راوړل محمد ابن نصر المروزی هغه ویل چې اوس قرآن کې راغلم بس دومره وکړي خیر دی دا نن شپه چې دا ما پرې دی او سبا نه به وظیفه ده کوو ابن نصر وای وای کله چې زما مرګري ودشو طالبان جمع ده جمع شپه ده زپاچدم او ما په یخو وګو باندې او داسو او جانماز می خور کو او درېدم یو څو رکعات می وکړو او الله ته ملا سوچت کړو چې الله دې خلی باندې په ما ستانه سوالونه کړی دي الله په دې خلی په روړی سوال نه راځي او الله سبحانه ډیر بدبخت ومه چې په دې ټولو کې زما نوم راووته اے الله ته په ما پرده واچې اے الله د مخلوق دروازې ته مې مو درې ښا ابن نصر وای وای په دې چې و چې و جړا کې زه جنماز باندې د شروع شپه په نیمه واوخته د جمعه ګیټ چا وټکم کله الله مدد کوي دې ګیټ چې وټکې ده زمنګ مشر دې جریر را پاتې ده منګه را پاتسه ولو چې غلطي او یا چرته دغه دې چې مونږ کتل دیوال باندې د دنیا فوجین ولاړی و یې را په یو په دوشو چې سره کله چا په دا وسم جیل ته به ولکه ولکه وا او اس په سدارا وای کله چې موږ کلاو ته مرګرو ته ویل چې صبر او استقامت وکړي وای احمد طولون والی چې وو وای دې ولاړ دې خپل او غږ کوي من فیکم محمد ابن جریر ابن جریر څوک دی وای ما چې سیم وای به مې ړندو دغه وکړل چې سم سیړي او جادو دغه شوه نه ده جاسوسي چا کړی ده وای به غږ کوي من فیکم محمد ابن اسحاق ابن اسحاق څوک دی وای موږ چې دا سدي وای چې موږ کتل نو په یو یو کې سل سل دینار یې د سرو روپۍ وي سل دینار ډېر شي چې جوړیږي ښا وای تپوس هم ته وکړ چې دا څه دي وای گورنر والي راته ویل د مصر چې ما خوب لیدو خوب مبشراتی نور د سی مثبتات نه یو نیک سړی راغی او ما ته ویلې چې ادرک المحمدین ا محمدین راګیر کا فإنهم توبتونهم جوا په وګي ګړه باندې بیګاو د شوی دی او په جړه جړه د شوی دی د قران طالبان دی د پیغمبر د حدیثو د راګیر کا قران ولا ورته وای ما ته ویلې چې محمدین څوک دی وای سین مراته وخود چې د پلاني جمعات کې طالبان دي او محمد ابن جرير بل بل د نمونه مراته ویل او دا یو نه چې دا روپۍ ختم شوي نو فادرکنی مس بیرا شي نورې بدل کم اغلان د خوشاله شو هغه وخت کې سل دینار ډېر لوی سرمایه و د غریب سړي دوه کاله په کور چلیدا مصر کې اواز ولګېدا چې دلته څه داسې نیکان طالبان دي چې دا غي باره کې احمد طولون خوب لیدل یو بس د دنیا دا مصرې نه خزي او سړی روان دي جمعه ته څوک به موږ دم واچوي څوک بل څه ورځ چې تېره شوه ابن جریر وایي ملګري ابن نصر وایي وایي ابن جریر راجمع کړو او وی ویل چې د سینه دې ځای کې زمونږ د وجې نه شرک جوړ نشي او راځي بسترې ته وړي بس سبا د شپې د مصر نه وتښتېدل بیا دا څنګه چې دا د شرک اړه جوړ نشي دا ابن جریر دی یو بهترین تفسیر یې کړی دی څه شی لیکلی دی بهترین تفسیر جامع البیان د محمد ابن جریر تبری دیرش جزء کې دی او ډېر ښکلی تفسیر دی ځان لیواله ډېر سخت پیدې کې او کمال د ابن جریر تفسیر کې دا دی یو تفسیر په حدیث کې او دیم کمال په کې دا دی ډیر قولونه را جمع کوي او اخر کې ته وایي زما دا قول خوښ دی دې له څه ترجیح ورکوم نو تا ته یو قسم له د ترجیح لار مخې ابن جریر لیکلی دی وای دې آیات کې الله یو مثال ذکر کړی دی ماته بلکې توجه وکړئ به به ولي کوي یو دوسړی دی څو کسان دي دوا د دې یو د زړه بوج نشته دی کلا او پراخ سینه ول الله ور کړی دا کته ته یو په کنځري و کې هم د تخان دي کری زه کو سیو کني خو خوشاله او دا بل سړی د سې دی دا سړی راتن دی د سې پوکی کوي کوشش کوي پورته پورته ټوپونه وای چې اسمان ته وخېږي خو خاطر شي څوک پته وای دا خبره رسول الله کړې ده وای سیدا دا الله ویلې ده وای سیدا دا زړه پراخه زړه دی او بل زړه دی چې ته ته وای چې دا د الله حکم دی دا وای دا څنګه شي دا خلک به څه وای دا به څنګه شي دا به دوړه دی مونږ شي او ابن جرير وای وای لکه څنګه چې اسمان طرف ته سړی خطه نشي نو تک شان د دې ګمرا سړی د زړه ته ایمان ورتخیلې دی نشي اسمان څه دی هغه ایمان دی چې چت دی دا چې دا پورته ټوپونه وای د اسمان ته شي رسیدلې نه نو تک شان د د ایمان په طرف نه ورزي د ایمان ته دومره لري دی لکه اسمان چې د دنه لري دی دا دواړه برابر دي چې هغه نه دي برابر فمن يريد الله چاله چې الله وغواړي ايهدي يهو چې هدايت وته وکي يشرح صدره کلاو کې الله د سینې اسلام ته ومن يريد چاله چې وغواړي ايو دله چې گمراهي کې نو يجعل صدره وګرځي د سینې ضيقا تنګیدون کې حرجا غصه کوون کې او کانما یصعد گویا کې په زور ورخیږي په سما په بر طرف کې کذالک دقشان ګرځي الله الرس عذاب یا الرس پلید شیطانان یا مجاهد وی الرس عرب خیری علی الذین لا یؤمنون پر خلق باندې چې هغه کې ایمان نه دا درې آیات دا د سورته انعام دغه د امثال او آیاتونه پکې ورپسې سوره اعراف ده مرګرو پرون مسفخین نظمه تبدا او زه بخینم د هترجم نه ومه اوس ما چې سره د سورته نیو ان شاء الله سبا به دا خبرې د خیر سره